په دې کې بیان د رسالت او د رسالت بیانې په دې طریقه کو چې قبایح بیانول پینزلس د منکرین رسالت یا معترضین چا چې په پیغمبر اعتراضونه کول بقره کې په دې اعتبار ارباب او خدایان جوړ کړیو چې هغه به وته د خپل ځان نه سه حلالول سه حرامول ناغه به حلال حرام ګڼل دویم د دوی انتصاب د دین باطل ابراهیم علی السلام دریم کمزورو کشرانو باندی دین ګډوډول اووم وصیت علی دین المنسوخه منسوخ دین باندې وصیت کول اتم خیانت او عقل عقل او خیانت فی اموال الناس او داغه د پاره چلونه او هلي جوړول نهم، تحریف فی آیات الله لسم، افتراء علی عباد الصالحین او انتساب د شرک دی بزرګانو ته چی کئی شرک وی دا دی بزرګانو ویلی ما کان لبشر ان یوتیه الله الكتاب والحکم والنبوتا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله یولسم قباحت نقض احد او تولی عن هذا النبي واذا خذ الله ميثاق النبي اوس د دې آیت نمبر 86 نه دولسم قباحت بیانې ارتداد او انکار بعد الدلائل دلائل بیان شو بیا من انکار کوي د پوی نه بعد هم د پوی نه پس هم دوی ارتداد کوي دین پری دی اوړي دا د یهودو د مولیانو کار د پیغمبر او د کتاب حقانیت و ته بیان شو دلایل پیش خو بیا هم دوی انکار کوي ارتداد کوي دا سه خلق لا چې سره د پوي انکار او ارتداد کوي الله توفیق نه نصیب کوي د ایمان کیف یهد الله څنګه با الله لارو خی توفیق به ورکی قوم نا قوم ته کفرو بعد ایمانهم چې کفر کړه دې پس د ایمان راوړلو نه ایمان داو کنه چې مخ کې نخې علامات تورات کیو اے منلی و بیا رس انکار وک وشهیدو او دوی بیانم کړه دې چې ان الرسول پیغمبر هو حق حق دې د دې بیان نه بعدم لګیا د کفر کوي مخکې وې د پیغمبر صفات بیانول وجاءهم البینات او راغلی دوی ته واضح دلایلم نو د دلایلو نه پس د خپلې گواهه نه پس د ایمان منلو نه پس کفر نو والله تعالی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ضدیانو ته داسې ضدیانو ته الله بیا ایمان نه نصیب کوي نو زجر او تخویف اولائک دا کسان جزاهم سزا د دیدار چن علیم لعنت الله یقینا په دی باندې لعنت د الله دی ول ملائکه او د فرشتو او الناس او د خلکو اجمعین ټولو په دنیا کې خالدین فیها همیشه به په دې کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکړې شي دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او دوی بدی نه بدوی ته مهلت ورکړې شي نه بدوی ته وکته شي الا الذين تابوا ترغیب توبه ته سره د شرایط خدلتا دامیانو توبه ده زکه چی مخکی بقره کی د مولا وه هغه خطاب چاته وو یهودو ته وو او مولیانو دلته توبه د امیانو ده ځکه عیسایان عام طور جاهل وو جټ وو ناپوه وو پوره علم نه وو الا الذین مګر هغه کسان تابو چی توبه وباسی من بعد ذالک پس د دې کفر نه واصلو خپل عمل درست کی کفر نه توبه وباسي او خپل عمل په قرآن سنت باندې درست کړي نو فإن الله بېشکه الله غفور رحیم بخښونکی مهربان دی معاف به یې کړي او ان الذين يقينا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی بعد ایمانهم پس د ایمان راوړلو نه ثم ازدادوا کفرا بیا یې زیات کړی دی کفر کفر زیاتول منه په کفر کلکیدل مراد ثم ازدادو کفرا بیا کلک شوی دی په دې کفر نو لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نکړی شي د دوی نه توبه توبه نه قبليږي دا کله بعد الموت خه دنیا کې خو قبليږي کفر یې کړی وو، ثم ازدادو کفرا، بیا یې زیات کړی وو دا کفر، یعنی په دې کلکو کلکو کلکو تر دې چي ماتو علی الکفر، په کفر مړه شو، نو لن تقبل توبتهم، هرګز به توبه نه قبلیږي. واولئک دا کسان هم الضالون هم دوی دي کامل ګمراهان، ضالون کامل ګمراه. کفر سره دنیا نه لاړ ان الذين يقيننا کسان کفرو چې کفر کړي دی او ما تومړ شي وي د هم کفار په داسې حال کې چې دي کافرو نو فلن يقبل من احدهم هرگز با قبول نکړي شي په دوی کې د یو تن ملء الارض په اندازه د ډکوالي د ځمکې ذهبا د سرو زرو ولو افتدا به اگر که دی فدیه او جرمانه ورکوي په دې سره آخرت کې دا جرمانه ورکوي د دې ځمکې د ډکوالي په اندازه چې دا ټوله ځمکه د سونې نه ډکه شي او دام ورکوي که نه نه به قبلي ولی ایمان ځان سر نه دی راوړی که اولئک دا کسان لهم دی دپاره عذاب علیم عذاب دی دردناک وما لهم نه بی دوی دپاره من ناصرین سوک د امدادیانو نه چې امداد وسره به وکي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ترغیب انفاق او ایمان نو خبره دا خو د يهودو قباحتونه شروع د اهل کتابو دلته ترغیب انفاق او ایمان ته اصل شی ایمان دي ته ترغیب ایمان ته ده وسره انفاقم او مخکې سره مناسبت ربط دار الله وی فلن يقبلوا فلن يقبل من اهلهم ملء الارض ذهبا د زمکه لډګوالی په اندازه ک سر سپینی الله به نه قبلی ولی نه قبلی وی وجه دا ده کنه چې لن دلال البر حتا تنفقوا مما تحبون دی خرج کوي خدا مما تحبون نه ده نو ځکه الله نه قبلی قبلی خو هغه مال چې هغه مما تحبونی نو د آیات کې ترغیب ایمان او انفاق ته دی دوی ته وی راشه ایمان وروړی نو بیا به انفاقونه قبول شي او دا مخ کې چې تنه قبلید کنه فلن یقبل من احد ملء الارض وجدا د چې ایمان پکې نو ایمان نینو بیا خیراتونه نه قبلی شرک کوي او خیراتونه کوي نه خیرات نه قبلی علاوه خیرات قبول شي چې عقیده کې توحیدی هر عمل لپاره شرط صحیح ایمان او عقیده ده نو لن تنالو البر هرگز لن تنالو البر هرگز به تاسو اون رسی نیکی تا تاسو نیکی تا نشه رسی دی معنی ظاهر دادا نیکی نشه حاصلو لی دا مطلب نیکیم نیکی ندا نیکی نشه حاصلو لی حتی تر دې پوری تنفقو چې خرج نه کې مما دا غمال نه تحبون چې تاسو سره محبتي یعنی نیکی صرف خرج کول ندی بلکی نیکی هغه مال خرج کول دی چې تا ته محبوب دی او یا داسی وایا چې دلته بر ذکر دا سبب دی او مراد ته مسبب دی نیکی سبب دی او د نیکه مسبب سره پنه کې سم ملاوي جنت نو دا مطلب شو نو ذکر دا سبب مراد ته مسبب یعنی جنت نو لن تنالو البر هرگز تاسو نشه حاصلول جنت نشه رسیدې جنت تا حتی تر دې پوری تنفقو چې خرج نه کې مما دا غمال نه تحبون چې تاسو سره محبتي غمال چې محبوب دې دې نه لګولي نو جنت په صرف انفاق نه ملاويږي بلکې پاغه انفاق ملاويږي چې مما تحبوني دیو جن علامه روم هم وای کنه وی هر چې داری خرج کن در راه او لن تنالو البر حتا تنفق د سره سیدی خرج کنو البا چې دینو ته کامیاب شې ځکه قران وی لن تنالو البر حتا تنفقو مال امنی خرج کړي او محبوب مال او یا بر نه مراد ایمان دی مونږ وې دې کې سره ترغیب ایمان او انفاق تا نو انفاق خو شو کنه هغه ایمان هم ته کم زنه معلوم کو ادا چې مفسرین وای چې یا د بیرنا مراد هم نیکی ده یا د بیرنا مراد ذکر د سبب مراد ته مسبب جنت ته او یا د بیرنا مراد ایمان ده ایمان ایمان مراد ځکه په نیکو کې غټه نیکی ها نیکو کې غټه نیکی ایمان دی کنه ایمان غټه نیکی ده نو لن تنالو البر هرگز تاسو ایمان نشه حاصلوله ایمان حتا تر دې پورې تنفقو چې خرج نه کې مما دا غ مال نه تحبون چې تاسو سره محبتي ایمان بم ال ایمان شي چې سو پورې تاسو محبوب مال نه خرج کړي یعنی ایمان په انفاق سکیږي مضبوطیږي کنه کامل ایمان راځي کمال ایمان کې پدې انفاق مما تحبون خودلته مما تحبون وي وګوره قران عجیب کمال کو حتا تنفقوا مما تحبون اسینه وی چی حتا تنفقوا مما مم مالکم داسې مال نه مما تحبون نو دې کې وی ارسر علی مال هم راغې اقتدار هم راغې هر څه پکې راغې د الله د پاره د الله د رضا د پاره و مال قرباني کې اقتدار به قرباني کې عزت ارسه به قرباني کې نو البا جنت ملاوي ایو سړی د مال د جان د اقتدار قربانه ته نه دی تیار نو دا سړی لن تنالو البر نیکی جنت نشي حاصلول دا هم قرباني کې د الله دین د پاره مقراله نو اقتدار بم پرې دی مشری بم پرې دی والبدن بدن قربانی بم ورکه فی طاعت الله هجرت به فی سبیل الله کې دارنګ وتعلیم العلم او تعلیم زکړه خودنه د علم دا ټول دا سره تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من شین څه شینو فین الله بشک الله به علیم الله پاغه پوی دینو بدله بدله درکې کل طعام کان حل لبنی اسرائیل دیار لسم قباحت افتراء علی الانبیاء فی التحلیل والتحریم حلال او حرامو کې پام بیو باندې افترا کولا او دوی به اعتراض به مؤمنانو به ورکاو چې انتم تخالف تخالف الانبیاء فی الحل والحرمه تاسو ګوره د انبیو خلاف کوي په حل حرمت کې وجدادا چې یعقوب علی السلام تاسو یې مونږ انبیا منو یعقوب علی السلام په دین او شریعت کې د غوخه د اوخ وخه حرامه وا انا خوړو تاسو خره تاسو څنګه د انبیو منون کیه بلکې انتم تخالف الانبیاء فی الحل والحرمت حل حرمت کې خلافیه الله رب العزت جواب او غوخه یعقوب علیہ السلام نو حرام کړي حرام نه وره د حل حرمت اختیار پیغمبر ني او هغه کویم نو د تورات انجیل نه مخ کیو نو تورات انجیل راوړی کنه پای کې کم ځای کی کای کې شته چې د غوخه حرامه ده اخو د یو عذر د وجه نه یعقوب علی السلام په ځان بند کړي و حرامه کړي نه بیمارو نو کشاف لیکلی چې وی اشار الیه الاطباء طبيبان وته ویل بیماری وا سوک یار قن نساء یا بل بیماری ډاکټرانو طبيبانو ته وی غټه غوخه مخره دوخه د بیمارۍ په تور نه خوړه دا نه مطلب چې سره حرام ده دې ته څه جوړ کړل حرام الله وینا دا سینه دی وی هغه او غوه حرام کړي وا او تو ته حلال وي وی کل طعام کل طعام هر جائز خوراک هم منصوبی هر طعام نه هر جائز خوراک دلته الف لام احدی دی مواهب الرحمن لیکلی الف لام استغراقی نه دی الف لام دلته احدی دی نو کل طعام هر جائز خوراک کانو حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل د پاره د دې په دین کې جائز خوراک په دي حلال ټول الا الا استثناء منقطع کا په معنا د لکن مخکې کلام ختم جدا کلام شو الا ما حرم اسرائیلو لیکن هغه چې بن کړیو یعقوب علی السلام علی نفسه په خپل ځان دلته حرم په معنا دا بندولو ده لغوي معنا مراد ده اصطلاحي نه مراد ده حرمت دغه چې د حرمت اختیار د پیغمبر خونی پیغمبر ته نه وی یا ایه النبی لم تحرم ما احل الله لك پیغمبر اختیار کې هل حرمت ني نو حرام دلته په معنی لغوي لیکن اغا چې بنکړیو یعقوب علی السلام اسرائیل علی نفسی پخپل ځان د وجه د علاج نه من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې دو د تورات نه تورات نازل شوی نو داغه نه مخ کې د علاج په تور هغه په ځان باندې هغه وخه بند کړي وا تاسو تی دین جوړ ک چې دا سره زمون په دین کې وخه د حرامه ده دروغ وای قل ورته پیغمبره که حرامه فاتو به تورات راتلو کې په تورات فتلوها اولولیدین کنتم صادقین کرشتینی تورات کې وخایک ځکه د شریعت او د حلال او حرام کتاب خو د يهودو سو تورات نو کو حرامي نو بیا به تورات کی خو تورات کې نشته معلومه ده چې حرام نه ده او اصل خبره دغه ده چې هغه د علاج په تور بند کړو نو فمن افترا سوک چې تړي علی الله الکذب په الله دروغ من بعد ذالک پس د دینه فولای کدا کسانو مو ظالمون دا غټ ظالمان دي بیان شو او بیا په الله دروغ تړي هغه الله حرام کړي ني او دوی هغه ته حرام وای په ځانه حرام کړي پیغمبر خو به تور علاج بند کړي قل ورته پیغمبر صدق الله رشتیا بیان کړی دی الله الله رشتیا بیان چې دوی په الله دروغ وای او الله حرام کړی نه دي فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا روان شه په ملت د ابراهیم علی السلام پس حنیفا چې کله کو په توحید وما کان من المشرکین او نو د مشرکانو دړلینا ان اول بیت وضع للناس ورلسم قواحت داوا د سبقت د خپل قبله دی وی زمونږ قبله چې دا اول دا بیت المقدس الله وینا دروغ وای دا داوا غلطه قبله اول چې دا هغه هم بیت الله دا ځکه بیت المقدس خروس جوړ شوی ان اول بیت وزع للناس للذي ببکع اول کعبه جوړه ده بیت الله نو دا خبره چې بیت المقدس چا جوړ کړی دی او بیت الله چا جوړ کړی ده ابراهیم علی السلام چې جوړ کړی دی نو هغه د زړې آباده تجدید کړي ولی ځکه چې دا بیت الله وی اول جوړ کړي یا فرشتو دا او یا آدم علی السلام آدم علی السلام مو خو له جغرافیه کې قرآنی چې د کوم علاقې پیغمبر دی مکه حجاز نو بیت الله یا فرشتو یا آدم علی السلام جوړ کړي دا خو زمانہ تیرې دو سره د هغه بنیادونه نړی دلیو دیوالونه غورځي دلیو سیلابونه راغلیو او هغه خور سره بس خور شوی و دفن و نو الله رب العزت جبريل رولېګو ابراهيم عليه السلام ته کر خراخ کوي دا بنياد دی دا وکنه دې د پاسه دیوالونو خيچ نو دوباره تجدید ابراهيم عليه السلام کړي او بیت المقدس هغه د دینه بعد جوړ شوه نو روایتو کې راځي چې سلويخ کال بعد بیت المقدس ته بیت الله نه بعد جوړ شوه د بیت الله وضع خو چې ابراهیم علی السلام هم کی سره تجدید نو بیت المقدس چا جوړ ک دای تجدیدی بادی خو سليمان علی السلام کړي او یا و یعقوب علی السلام کړي نو د دې منځ کې خو سلويخ کال نه دي دا اصل کې هغه اولنې ابادي یادوي چې د فرشتو په ذریعه باندې الله اول بیت الله جوړ کړ او 40 سال کال ورپسې پال پس بیت المقدس جوړ دا سره د انبیو چې کړي دا اکثر سری تجدیدونه دي یا داسې قول او یاداله چې ابراهیم علی السلام نو سه یعقوب علی السلام د نو تجدیدی آبادی وایا بیت الله جوړه د ابراهیم علی السلام تجدید نه بعد 40 سال بعد به یعقوب علی السلام داغه بیت المقدس یا تعمیر کړي دی تجدید کړي والله عالم فی خا ان اول بیت ندی داورت کئ دوی بیت الله بیت المقدس ولا قبله نه نه ان اول بیت یقینا اول کور وضع للناس چه خوسته شوه ده جوړ کړی شوه ده للناس د خلکو د عبادت د پاره د خلکو عبادت د پاره للذي خامخاغه ده به بکا چې مکه کې ده مبارکان د خیر نډک کور وهدن او دا هدایت تل العالمین ذریعہ د هدایت تل العالمین د ټول مخلوقاتو د پاره دا ده مخلوق د هدایت ذریعه څه وګورئ مخلوق بیت الله ته مخ کوي بیت الله ته راځي نو بس دا د هدایت نښه ده نو دارنګ یا هدل للعالمین هدایت ته تمام مخلوق لا هدل للعالمین دلیل له تمام مخلوق له د الله په توحید د الله په توحید دلیل هدایت و دلالت علی توحید الله دا مطلب فیه آیات بینات بکا مانا مکا دا با بدل د میم دی دا مکوا نو په به سره بدل شو بکا شو یا بکوا خو بیا روستو با په میم بدل شو نو مکا شو نو مشهور مکا او دا وی بکه وا اصل کې نو عین بیا مکه جوړ شو او بکې ته بکولې وی مکې ته وی دا د بکو یا بکو نه ده سرخ کته کولو ته وی دلته د غټو غټو جبابرو غټو غټو باچیانو سرونه کته کیږي لوی لوی خلک یعنی تبکو آناق الجبائر جبابرا لوی لوی جبابرو سټونه دل تخکتش او چا ویلی دی فرق ادا کړي چې بکه او مکه کې فرق دی مکه دی کلی ته وای دی خار ته او بکا د مسجد حرام ته وای دی جمعه ته بکوي او د خار ته مکوي یا ټول خار دلائل دی واضح واضح نزول د برکاتو راضی پدې کې واضح دلائل نزول د برکاتو برکت زید دی بلکې د ټول عالم د برکاتو مرکز بیت الله دی دغه د الله برکتونه اول په کم ځای متوجي بیت الله او بیا د دنیا کې خوري یا فیه آیات بینات دلائل دی واضح نښی دی ښکاره چې لکونه خلق و ترا جمع کیږي د طواف نه اس وخت نه خالی کیږي نو دا غټ دلیل دی دی دا واحد د دغه کور خصوصیت ته چې 24 غنټه شپه ورځ پکې عبادت شروع ده چرته بنديږي نه دیو جن مسجد نبوي دروازه بنديږي خو دا بیت الله نه بندي چوبیس ګنټه کولاو ده اچرته نه بندي مسجد نبوي دی روزه کې کولوي او نور ایامو کې ابندي ما سن چې منځو شي کنه ګنټه د بعد بس ټول مسجد نبوي ته تالی واچي بندي کی دنه سار تاجد لبیا کو دوي روزه کې کولوي روزه کې مسجد نبوي مش پورس کولوي او مکه خو کالو سر کولاو ده بنديږي نه خامخا که چرته سکار کوي یو ګیټه بندي بل به کولوي خو بند نه ځکه 24 غنټه التا سټه منور شي نو ثواب شروع دی ثواب صرف بس مانزله بنشي فرض جمله او چې څنګه سلام واړي بیا شروع شي ودریږي نه ځکه دا علما وایي دراصل د بیت الله دا حرکت نه دی دا دا دراصل د عالم حرکت دی دا حرکت چې سو بوري نو عالم کې به حرکتي دا حرکت چې کله ارزینا دایمي او درې نو دا د عالم روح دی پاغه وخت به د عالم نه روح وزي قیامت برځي دا حرکت د رسل د عالم حرکت دا د عالم روح دی نو فيه آیات بینات دا معنا چې دلایل دی ورکه واضح په لکونو خلق را جمع کیږي طواف نه نه خالی کیږي آیات بینات دي کنه دا خصوصیت دبل کور نشته او خاص کر پکې مقام ابراهیم هغه مقام ابراهیم هم ده هغه زیدا ابراهیم علی السلام دا درې دو زه مقام ابراهیم اصل هغه غټه ده چې ابراهیم علی السلام تعمیر کو پا غټه ولاړو ناغه ګټه باندې چاپ ته د خپو ای له داسې زه جوړ کړی دی ای کې بند کړی دی شیشه په لګېدلې ده خلک اګوري او ای سره خوا کې سلام جواړی دا تواب چیو کې نو دوه رکعات نفلی کزه و چې نه نو بیا پټول بیت الله کې چرته وک ومن دخلو سوک چې داخل شو دی مکې ته نو کان امنا دی شو په امن دیم خصوصیت ولله علی الناس حج البیت د الله د پاره په خلکو باندې حج د بیت الله دی حج او حج دواړه سید من استطاع الی سبیلا چاله چا چې طاقتی دیتا سبیلا دلار دلار طاقت شتا نو حج و په فرضی او هغه سبیلا حدیث کې راځي څه شه ده وی الزاد والراحله نبی علیہ السلام وی زاد ده او راحله ده زاد یعنی توخه خرچه او راحله سورلی دا دو شی نشد دی چې کله یو سړی مسلمان مومن جگ جوړ صحت والا ده او ده سره د آنا جانه خرچه وه او سورلی ور سره ونه بس حج به په پرځي نن سبا سورلی د جاز ټیکټ دی او التا صدا خرچا چې کومه دی تیری وخت او بلکې یو وسر بل شر چې دلته خزه بچی دی او بلې دا سمبالخ نشته نو چې داغي د پاروم خرچه پری دی نو دو خرچې شوي یو ښځه بچو ته پرېښوستل، دویم هلته کول او درېیم دا سورلي، جاز. ومن کفر، چا چې انکار وکړو، حج یې نه منه، دې انکار نه یا عملی کفر دی یعنی حج نه کو، ومن کفر، چا چې کفر وکړو، اعتقاداً کفر یې وکړو، چې حج نه منم د فرضیت نه انکار وکړ یا کفر عملی کفر یعنی حج نه کو حج به فرض ومن کفر چا چې کفر کو عقیدتن د فرضیت د حج نه انکار وکړ نو فین الله بشک الله غنیون بے پروا دی نه عالمین د ټول مخلوقاتو نه ضرورت نشته یا کفر انکار یو کو په عمل سره حج یو نک نو الله بے پروا دی د مخلوق نه ستا حج سره د الله خدای کی خو سه اضافه نه راځي ځان له نقصان قل زجر ددا دا مستقل قباحت نه ده او تتمه ده ما قبل قل ورته وای مخکي 98 کې چې کوم قباحت تیر شوی دی دا مخکي قباحت تیر شوی او هغه آیت نمبر سو انکار بیات الله کمزه آیت نمبر 70 70 آغا د 70 قواحت دوباره اعاده او تتمه ده قل ورته پیغمبر یا ال کتاب اے کتابیان لم تکفرون بیاات الله ول انکار کوي د الله د آیاتونو نو والله والا خو شهیدن غوا عالم دی علامه پاسبان تعملون چې تاسو کوي اخیری پنځل لسم قباحت قل یا اهل الكتاب ادا ده صدهم عن کتاب الله د الله د کتاب نه بنديږي یا د الله د کتاب نه خلق بندي د 15 لسم قباحت قل ور د پیغمبر یا ال کتاب کتابیان لمت سدونا تاسو ولی بندګه پخپل ان سبیل الله او یا دا د چې روستو من آمن بالله نو دلته متعدی معنی وک قل یا اهل الكتاب اے کتابیانو لم تصدون ولی بندوي اړوي ان سبیل الله دا الله د لارې نه منغه سوګ امن چې ایمان وروړي ایمان وروړي او ته بندې تبصیر الرحمن لیکلی دی یردوکم بعد ایمانکم بالتوحید والنبوه توحید منله نبوت منله نو د توحید او نبوت نه بم واړی وګوره وی د اهل کتاب او يهودو سره تعلق نقصان سره ایمان ناړول چای سره تعلقی نه ایمان نه بده واړی دا زمون سیاسيان لیډران دا سیکولر لیبرل ولی داسي شو وجدا د دوی هغه سره تعلق دی یا سر په شو ایمان نه اخلاص کړ په اسلامي شکیان وکيف تکفرون وانتم تطلع علیکم آیات الله وفیکم رسوله دا تقابل د ما قبل پیش کړي د دې اهل کتاب او تابعداري مکوي ان تطيعوا فريقا من الذين اوتل کتاب د دی تابعداری مکوی نو د چوکو وی اعتصام بالکتاب والسنت وکه کنه دا داغه تقابل شو د دیبا تابعداری نه تقابل د ما قبل مقابل د ما قبل نو سوکو اعتصام بالکتاب والسنت وکه کتاب او سنت باندې منګولې ولګوي دا يهود اهل کتاب او تابعداري مکوي وکيف تکفرون وکيف تکفرون سرنګ به کافر شي تاسو وانتم تطلع علیکم آیات الله او حال لاره چې لستل کیږي پتا سمانه آیاتونه د الله قران وفیکم رسوله او پتا سو کې د الله پیغمبر ده نو چې دا دو شی نه در سره نو گمراهی نشی راتله گمراه کېدې نشه د قران او سنت د وجې نه د گمراهی نه سړې بچ کیږي ځکه نبی علی السلام ویلو کنه ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسول ما خبره کیف تکفرون وانتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسولو کافر کې دې گمراه کې دې نشه سر څو پوری چې کتاب الله او سنت رسول الله د سره کتاب او سنت نو د يهودو نصارو مقابل کې کتاب او سنت باندې اعتصام او استمساک وکي ومن يعتصم بالله چا چې منګولې ورګولې بالله د الله په کتاب نو فقد هودیا یقینا د ته هدایت شو اله صراط مستقیم د لارې نه غي په صراط مستقیم هغه سوګ دی چې په کتاب سنت باندې منګولې لګولي کتاب سنت د ده اصل د دین ماخذ او بنیای ا یوې تشریحات تینا خو سره منی صحابه کرام تشریح ده ائمه مجتهدین تشریح ده غي نفي بګی نشته ښا دغه قانون قاعده ده چې تسری په یو شی باندې د نفي د معاده خو نه کوي کنه ګوره کتاب او سنت اصل الاصول ماخذونه ای ذکر کړل او کم چې تشریحي ماخذونه دي نو هغه وسر مراد دي ماخذونه زمونږه سلور چې دي دي سلورو کې کتاب سنت اجماع قیاس دا ولنی دو چې دي دا قانوني ماخذونه دي اصلي آئینی ماخذونه کوم قانونی اصلی او آئینی ماخذونه زمونږ دو دی یو کتاب دویم سنت او دا اجماع صحابه کرام او دا قیاس دا سره دا تشریحی ماخذونه دی دا تشریحی دی ناغه اصلی شو دا تشریح شو نو کتاب او سنت باندې اعتصام دا در اصل صراط مستقیم دی خدل تو ګورا وفیکم رسولو دا الله آیاتونه در باندې لوستل کیږي قران او پتا سو کې دا الله پیغمبر دی فیکم رسولو پیغمبر در کې دی نو کله چې نازلې دن خو ټیک دا غوخو نو څونه دی دا خو مخاطب هغه صحابه کرام وو نه ایته وای خو بریلیان بیا هم سر راپورته کیو ګوره کنه وفیکم رسولو پیغمبر در کشتا پیغمبر حاضر ناظر دی موجود دی موای د مطلب نه دی مفسرین قتل غواړي دی د پاره تفسیر قرطبی په دې باس کړي وای وفیکم رسوله وی ويدخل فی هذه الايه من لم ير النبي صلی الله علیه وسلم وی دی آیات په خطاب کې هغه سړیم شامل دی هغه تم خطاب دی اگر چې پیغمبر نه دی لیدلې حالانکه ظاهر کې خطاب چاته دی وفیکم رسولو صحابه کرام ته چې پیغمبر پکې موجود او حیات وایي هغه خلک چې هغوی پیغمبر لیدلی نه دی هغه هم ددې آیات مخاطب دي، داخل دي، ولې؟ لأن ما فیهم من سنته یقوم مقام رویته کنه ځکه د پیغمبر هغه سنت قائم مقام د چا دي؟ د پیغمبر دا رویت دي کتاب او سنت په سنت دا سه شو لکه پیغمبري ولید نو سنت ته مراد وګوره هغه سنت و سر بیا ذکر نه کړ ځکه بالله کافی شو کنه وجدا دا آیات اللام وحیدا او فیکم رسوله سنت رسول الله صدا وحیدا نو دا الله شوا نو فقط هودی الی صراط مستقیم منګول ولا ګولې دا الله په کتاب دا الله په دی وحی یقینا په هدایت شلار نه غتا دا د نه غلار توفیق ورته ملوش نو قرآن د هدایت کتاب او قرآن د کفر او د گمراهی او د بچ کېدو لار او ذریعہ وا ځکه ویو کې په تکفورون معلومه دا شوا چې دا امت د کفر گمراهی نه بچ کیږي نو سوال پکار دي کتاب او سنت کتاب او سنت سره بچ کیږي کیسو کہانیانو سره نه بچ کی چا کیسې شروع کړي چا کہانیانې چا سچ چا سچ دیو جنا ابن قیم رحمه الله خپل کتاب قصیده نونیه کې هم د قرآن متعلق وایي وی وخذل وخذل خذل هدا من هدیه و کتابه وهما الى سبل الهدى سببانی خذل هدا من هدیه و کتابه هدایت د الله د کتاب نواخل وای اې الله ستا کتاب شاته غرزولې ده او په او تو بو تو ګډو وډو سر شوی کیسو کہانیانو پس او بیا وی فالعلم قال الله قال رسوله وقال الصحابه هم اولو الارفان علم بیا قال الله هم ده قال الرسول هم ده وګوره صحابه هم بکی دي دا علم ده ولی تشریح ده کن ده تشریح ده بهرحال نو قران د هدایت کتاب یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دې زینوس درې مو اخیری عیسی د دې آیت نمبر 102 نه اخره پورې پدې کې جهاد انفاق دواړه شریک بوزي خو د جهاد انفاق بیان نمخ کې یو پینځه قاعده بیانې د تاسیس الجماعت دا ولی خبره جهاد دا ها قاعده بګی د جماعت راوړې وجه صدا اجتماعي عمل له سونه چې اجتماعي اعمال دي ناغا بغیر د جماعت او تنظیم نه نکیږي یله تنظیم بکای نو ځکه د تنظیم اصول وړاندې کړ روسته به جهاد کې اور التم جهاد او بقره کې دلته مالتسو التم مبادیو جهاد نه مخکې دا ده چې فرد کور ملک سمول غواړي دلته سوي اوس چې عملا میدان ته وځي کور فرد او ملک خو سم شو نو ول تنظیم جوړول غواړي جماعت برابرول غواړي مشر پکاري بغیر مشر نه او د نظم نه جهاد نه کیږي اجتماعي کار نه کی دیو جن دایا ساته تمام دین دوه خبرې دي ښا څنګه چې مخکې مونږ ویلو اخو مکمل دین خو بیا یو انفرادي اعمال دی او دویم اجتماعي د اسلام تمام تقاضې صرف انفرادي شکل سره نه ادا کی سه انفرادي دی خو سه ډېر تقاضې اجتماعي دي ګوره ایمان عام عبادت اخلاق معاشرت دا شي نه دا انفرادي دا که نظام شته که نشته حکومت شته که نشته خلافت شته که نشته ریاست شته که نشته دا به فرد ادا کوي امریکا کې هم به میمان عبادت اخلاق او معاشره به سمای او کو په پا پاکستان کې ده او کو افغانستان کې ده او کو سعودي کې ده که مسلمانانو ملکونو کې ده او کو د کفر ملک کې ده د دې لپاره نظام خده خو ضروری نه ده د دې لپاره او اجتماعي سری بیا دا سیاست د اجتماعي عمل بیا دې د پاره جهاد د اجتماعي عمل دعوت د اجتماعي عمل خدمت خلق د اجتماعي عمل دا سلور بیا سری اجتماعي نو سلور انفرادي او سلور اجتماعي دا اجتماعي چې کیږي د لپاره تنظیم پک دا بغیر د جماعت نه لکی اقامت دین نظام دعوت دین خدمت خلق او دعوت ال الله دا سلو د اجتماعي اعمال د اجتماعي اعمالو د بارا به جماعت پکاري که جهاد کې هم او دعوت کې هر توحید سنت بیانوم د خلکو د عقیدو اصلاح اعمال کوم د لپاره جماعت پکار جهاد لپاره جماعت پک الکه اسلام راولو نفاس کو هله لپاره به جماعت پکای د اجتماعي اعمالو د پاره جماعت پکاري نو زکه دلته اول د جهاد نمخ کې تاسیس الجماعت شروع په اجتماعي عمل زکه که اجتماعي نه انفرادي وي نو بیا با موسی عليه السلام فریاد ولیکاو موسی عليه السلام قوم باندې جهاد فرض شو ابتدایي تبشیش د پاره کسانو لېګل ای چې لاړل واپس را لې زړه بیللو ادو کسانو خو لکه ټینګ شه وغنورو اتو کسانو نه ای سر څوک جنگ کولی شي منظم فوج دی ملک دی مونږ سره سری نو پشا شو موسی علی السلام ته سوي اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون دلته بناستیو تلاړ شه جنگو کمر راړو غټه بیا بدرش نو موسی علی السلام رب ته پر یاد وک سی ویلو لا املکو الا نفسی واخی څه مطلب ودا دی الله قوم پشاشو جماعت پشاشو او کده انفرادی عملی نو ضرور خمیو خو په مورور می کیږي نه نو ځکه جهاد پاتش جهاد اجتماعي مالو پاتش جماعت نو دغه رنګ بل پیغمبر د قران کې دعوت اجتماعي عمل دی موسی لوط علیہ السلام دعوت کوي خو لیکن قوم زدی دی نیمنی خلاف کوي نو پیغمبر د سه ارمان کړی دی ارمان چې سوي ز یا الی رکن شدید تراغلی وي او یا زما سوي قوت بكم قوه زما طاقت و اقتدار و یا مې مضبوطه ډله و نو ما به تاسو سره کتل نو ګوره دغل ته معلومه شو چې دعوتي دین د پاره مې سبکار ده جماعت او مضبوطه ډله پکار نو اجتماعي اعمالو د پاره جماعت پکاري ځکه دا په یوازې نه کیږي ها په یوازې کې بغیر جماعت نو جهاد خو نه کیږي دعوت کیږي خو لیکن هغه ثمرات چې کم ای ابنه مرتب کیږي ولی ید الله علی الجماعه نو ته ځان له ډنګې خو بس هغه محدود حدا پوره او کله چې ستا کار جماعتي شي نو د دې خیر برکت به عام خوري دغه بس فائدې جماعت سره سړی تنظیم سره او دا تنظیم مقصود نه بلکې د مقصد د پاره ذریعہ تنظیم مقصد نی خو صدا ذریعہ دا او اهمه ذریعہ ده کله که دا جماعت او تنظیم خلق مقصد کی نو بس دا بیا نقصان کی اګه باز خلق هغه دینیر کی تنظیم مقصد کی د کفر اسلام معیار سکی ها دې کې مونږ سر نه دینو دیو باندې نه دی دې کې مونږ سر نه دینو مسلمان نه نه او زغل تسشي تنظیم څه شي مقصد شي نه دا ذریعہ ده مقصد مسله ده توحید ده سنت ده مقصد د الله د دین اقامت ته دعوت ته مقصود داش دا کله کله افراد تفرید ولې راشي دی تنظیم په زید ذریعہ شي مقصد شي لکه بعضی نه په تبلیغیانی کنه ایو چې تبلیغ کې نه دی نو بس زما په خیال مسلمان نه دی نو چې دې سره جمعیت کې نه دی نو دی باندې مسلمان نه دی او بعضی مونږ کې به می چې شاد کړي مسلمان نه دی نه نه لکه مسلمانان بار میخه ها غلطه به غلطه وایو ٹھیک ده یو سړی کې شر دی به د پاغه برت کو خدا مطلب نه دی چې اوس ما سره یا تا سره تنظیم کې نه دی مسلمانانه ووت نه دا ذریعہ او اهمه ذریعہ خو مقصد هغه وي نو نظر به په مقصد باندي وي او دا به ذريعه وي د هغې د پاره خو دا د دا داسي قوي ذريعه ده چي دا نه وه نو برکات به نه راځي ید الله علی الجمع دای کنه لکه مثلا ډیر مثالونه داسي دي ډیر مثلا په یو کلی علاقه کې یو سړی کار کوي توحید سنت مسله کی په خپل سر کی تکلیف مسله پی راله څوک به تینی خبره کو تنظیم سره مرګری به خبر والی را به شی وبدریږي ور سره مناظره پی راله مرګری به ولر ورسی ها یا تنظیم مثلا نو زه تنظیم کې نه وای جماعت کې نو تاسو ټول راتلې دلته دا خو د جماعت په بنیاد را لای کار نو جماعت کې دا خیر برکت نو دا خبره ده چې د مسلې کار، اجتماعي کار د جماعت په برکت زیاتیږي او خوري اسانیږي بل اسان شي یو سړی لګیا دی او کله ګڼ لګیا شو نو هغه د ګڼو اجتماعیت د وجې نه کار په اسانه وشي دا ضروری دا د نن سبا نوې استلام دا جدید دور ټیم ورک ورته وایي څه ټیم ورک پیژنې کنه دا تنظیم در سب ټیم ورکی ټیم ورک دی دا یو سړی ځان له کار کوي نه چې کله غن شي تری نو تقسیم کار وشي نو کار اوس یو سړی شل کار وته ځان ورړم کړي او کاغه شل کارونه په ټیم ورک کې په شلو تقسیم کی ها وس په وخت بو شي تنظیم کې دا خیر برکت ید الله علی الجماع نو دا د دې لپاره ضروری شرط ځکه دلته نه شروع خو بیا خبرې پکار دي خصوص درس هم ختمو بیګا دې مرګرو وی وی دا به ختم شي مې زه ختم شي کني دا ماسختن دی الله لري صحیح ده کنه هم خپل دی کنه الله به خیر کې ان شاء الله بهرحال نو خبره دا ده تنظیم راغې نو تنظیم باندې خبره یو سو کوم ډیر نه هغه دا ده چې یو به نظمی نظم دیو جنا د تنظیم ماهرین وای دا غوري هر شیخ خپل فن دی دا تنظیم هم یو فن دی ښا داسې شي نه دی چې بسا بس تنظیم کوم کیسه ختمه دا یو فن دی دا به ازدکه که تنظیم چلای نو بیا به فن ازدکه مونږ وایو بس زه تنظیم کیم او بس د امیر شو د ناظم شو زه بس په دوا باندې وې چلو نه نه دا فن دی هر فن زمونږ دلته ناظم صاحب دی زمونږ استاد الحدیث هم دی مشر مولانا جعفر خان ناغه ناس اورزنو خپل کلی او مولوی صاحب راواز ډیر مخکې خبره ما ته ویره چې د کلی کې مسلې دي د لک پوي کچې کلی کې وکار څنګه کوي نو مشرو ناس ما سره خبرې وکړې د مجلس کې ناس نو بیا روسو ما ته وی وی زه چې دلته کله رالم وی زه په دې پوه شم چې غوړې دا تنظیم یو فن دی مستقل په دې ځان پوه لغواړي هر سړی پین پوي نو دا فن دی نو هغه د دې فن ماهرین وای د تنظیم په دې کتابونه شته عربی کې شته مړه انګلیش کې شته اردو کې شته کتابونه دی په ډېر نه دا یو مستقل فن دی نن سبا خو په دیوانه باقاعده د عصري جامعاتو کې پورا ډیګریانی او کورسونه کیږي منیجمنت مستقل یو فن جوړ شوی تنظیم دی کنه منیجمنت دا مستقل ساينس دی نن سبا ساينس منیجمنت یو ساينس وجود تر اغله دی منیجمنت ور فن نه خلک به ډیګریانه کوي خو بهر حال دا خبره چې دا مستقل فن دی هغه فن والا وای چې یو موثر ترين او کامیاب ترين تنظیم جماعت بکمی موثر ترين کامیاب ترين جماعت کمی او ده انور شرایط خو پکې وي سبا د قران مخې د دینه هټ کر چې مخکې ترقی کوي د دینه پس هغه بنیادی ابتدایي اصول او شرایط او نه پس د کامیابی کمی خبرې دي خدا دا کنه عقیده به وي دا به دا به خدا اوخی د دینه پس به ترقی صرف عقیده ټولو یو ده او دا سو خبرې دی او نور بس ترخونو کې لاس ورکه ترقیم پکار هغه ترقی به کله یو دا موثر ترين کله دینه به خلق کله متاثر کی ناغه ډېر خبرې دی یو خدا دا چې د مشن معاصر چې خلق ځان تراکای او کله کله دا سی چې هغه مشن معاصری خدای پیش کوون کې سمنی چې هغه مشن اوس په صحیح طریقه سکی پریزنٹ کی نو کله کله میشن خیسته خو پریزنټ کول مونږ لا سم طریقې سره ناراضي دی کنه مونږ کله کله خبره داسې دلاندې وړه غونډې پری ولکه خبره غټه پیش کړي ښا اوس وخت نشه جماعت خولې وای چې غټه څنګه خلک پیش کړي خو زبر اچرته تربیاتی کنونشنی نو داغي کې بیا خبره کوم د خیم چې غټه خلک څنګه پیش کړي موږ مرګرو څه کاری شاد ستوي اشاد دي ته وی چې بابا سي نشي کولای لکه دا سي دونه وړکاو دا ډیر غټ تحریک دی لوین پروګرام دی اشاد عالمی تحریک دی دا ته بس صرف بابا سي نشي کولای بي دتی غټه خېټه او سپین په غټ پټ کې الکه دا خور لاندې وړې خبرې دي غټ مشن دی ناغه به ته په خ شکل پیش کې اله خلک متاثر کی خو بهر حال نو چې مشن بهتري ابا دا قران خو خیتات ابا خو یغه بس خو به قران کې راشي خود دې بهتر مشن د اخلاص وغیرہ وغیرہ نه بعد ترقی په سرازي چې درې خبرې یو خبره ده چې په دې کې بهترین نظمی منظمي منظم نو دین خلق نه متاثر کی بیډنګ تنظیم نه خلق نه متاثر نظم بنیادی شي نظم وی او دویم شه ادا دا د ارکانو پورا تربیت کامل تربیت معیاری تربیت چې د دې رکن عقیده د اخلاق د عمل روحانی ظاهری باطینی تنظیمی تربیت وشي دا به تربیتونه ډیر قسمونه دي اما کتاب دې په دې تربیت ارکان کیا کیوں کیسے پای کې بیا دا مخولی شي تربیتونه سو قسم دي دا دا دا بس اسی نمونه غټ غټ مې غشت هغه ده نو دویم شی به دی تربیت نو کلا مون خو نظم خشي اول نظم ني یا که نظم خشو نو بیا د ارکانو تربیت نشته نو چې تربیت ني نتیجه یې سي ها انتشار فکری انتشار پیدا شي د یو و یا بلبل و یا بل یو مسله کې شل رایګانې پیدا شي فکری انتشار راشي تربیت نی او درم ټوس منصوبه بندي چې کم کار کوي دا پارا پلانینګ او منصوبه بندي دا درې شي نه چې کله رالل نو دې سره شي تنظیم موثر ترین شي او دا لري اوس تفصیل غواړي خو نه کوم کله چې دا دریو نو هغه ماهرین وایي چې دا به یو داسې ناقابل تسخير قوت شي چې د دنیا اس مقابل د سره ټکر نشي غست که ټکر علی ناغبا پاش پاش کی او کنا دا دریوانه نو د کې یو نو نو نقصان بدای چې سلق وخت پورې خوبي سو وخت بعد با د دې د طاقت قوت په فضا کې تحلیل شي او نامو روشان به د تحریک او تنظیم ختم شي نو دغه خو پای کې یو خبر ما سوي څه بهترین نظم نو دا نظم بیا د ډیرو شینو نوم دی نظم په دې ډانچه کې هم دی چې دا ډانچه کوم جوړه ده دا خمو نظم ډانچه ای امیر ناظم سم سم هغه هیومن سورسز ریسورسز نو ویلی مسین دي سه په هغه صحیح استعمال شي دارنګ بل دا دا دعوت ته نو دعوت کې بم نظمی نو دعوت بری سي منظم دعوت دی دعوت به منظمی بیډنګ دعوت بنی د مثال وای ما خپل کتاب کې ملي کړي دعوت دعوت با ستا منظمی دعوت یو منظمی دویم غیر منظمی د دې مثال د ماهرین وایي مثال ورکړی دی د زراعت او پیداوار سره تاسو خیالي بوټي چې کیږي دوه قسمه په طریقو سره کی یو داسیو شي چې خضرو بوټي په خپل بازي بوټي کی په دې خزان کې دا هواګانې او چلی کنه نو د دې بوټونه په دې ځنګلاتو کې په دې غرونو کې ډیر زیات او په عام میداني علاقو کې سلګ دا بوټونه په دې خزان کې دا تخم نه دا دا هواګانی والوځي یو ځای بل ځای غورځي بیا چې په بهار راشي کنه نو چرته د غټه خوا کې او چرته د دیوال په خوا کې او تیغ را زرغون شي یا په دې غرونو کې واخه دا وشي بس تک شي نشي لکه دا چا کړلی دي دا په خپل وش خضرو دا خودکار طریقه ده د سر د فصل د زرغونې دو خو غیر منظم ده ولی دا په دې غرونو زنګلاتو کې بوټي وشي کله کله د میوي بوټي هم پخپل وشي د ځنګل کې د میوي بوټي تاسو کړلې کې پخپل کی ها چرته بیره شوی دا چرچا کړکړه شوی دا چرته صحیح نور صحیح نساس مختلف شي نه می یو شی بل شی خوبانه یو شی چرته وشي پخپل دا غیر منظمي خو چرته چا بنی کتلې چې غیر منظم خودرو بوټونه چرته چا ټرکونه ټرکونه فروټ حاصل کړي او منډه ته وروړي دا شي اتا سو وسرو شو کوي په خپل اوخره کور ته لګون دی راوړی خود منظم دی منظم کاشکاری دا دا تخم ریزی چی کنه یو غیر منظمی دی منظم دی زمیدار اول زمکا واړی بیا پکې پولی جوړی کی بیا تخم په طریقه باندې وکړي په منظم طریقه بیا غیله وبو ور کوي دا غینا یو منظم طریقې سره فصل وشي نو دا غینا بیا خلک په منونو ټنونو ها حاصلات اخلي غنم جوار میوه اتیالی باغات دقه سی وی دعوت هم ده یو منظم ده دویم غیر منظم غیر منظم دا ده مولوی صاحب درس کوي مسله بیانې وز بیانه او خلق موحدین کیږي او پویږي او بس نور تنظیم منظیم نه دارد درا غونډولو څه چره ولا بیان ورزي نو دا غیر من ثواب وشو ثواب وشو ذمہ داری پوره شو وشو کنه مسله بیان کا قران میں خلکو فائدہ مشو عقیده اخلاق بچا جوړ شي چې سونه جوړېدل خدا دا چې هغه قوت نه پیدا کیږي چې هغه بیا سه انقلاب مخه ته راوړي او دویم منظم دا دی چې د مسله بیان کړه درس یو کړه خلک یې پوه کړل خو یې پرې نه خول ای بیا د نظم په غتار کې او پیلل نو دا څه شو منظم دعوت او چې دا چې دا پیلل کیږي دینه مخ کې بیا انقلاب راځي دیو جن سیندی سے به ودای کې وای چې د نبی علی السلام سیرت تاریخ وګوره چرته نبی علی السلام دانی دی کړي چې دعوت ورکړي د خلک به نظم پریخي پیغمبر چې څنګه دعوت ورکړي ده پوي کړي ده نو به په نظم کې تړلې ده نو له انقلاب را نو دا سه دعوت هم منظمي نو خبر حال د تنظیم دی د پاره ده چه جهاد او دعوت اجتماعی دی او داغه ثمرات برکات به علی حاصلات به علی چې کله په نظم کې راشي نظم جماعتی دا ضروری دی نو دای د پر 15 قاعده دلته بیانې زمو شيوخ استنباطن رئیسی دي اول یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله دا الله نو یریږي دا یرا فل اعتقاد دخه اتقوا الله فی الاعتقاد او یریږي د الله نه د عقیده په حق له حق تقاتی څنګه چې حق داغه د یری ده دغه د فی الاعتقاد کو سره نه لګو نو یو خو دې زموږ هغه اصل نه روزي اصل هم سره عقیده به د ټولو سي یوي خودلته وسره یو ټکه بل زیات کې د سیندی یم پرې خې ځکه مسلې پیدا شي بیګام د مرګري دوه خبره را سره ولاړوي کنه چې دا سیدا فکری انتشار او خبرې ولې پیدا دي ادا دا چې عقیده او فکر به د جماعت د ارکانو یوي نو موږ عقیده واغه سو فکر هم سکه پرې خو نو فکری انتشار راغ فکرم عقیده یوازې نه عقیده او فکر به یوي نو دا عقیده مونږ په دې ټکی معلوم کړه چې تق الله فی الاعتقاد اعتقاد او بل دا کله اعتقاد لفظ رو نه باسو نو حق تقاتی څنګه چې د الله د یره حق ده د الله د یره حق عمر مونږ یره کولیش ها انسانانو کمزوري دي بلکې د قران سوي ها فتق الله مس تطعتم نو الته دې کې فرق ده دلته عقیده کې تقوا یادې نو عقیده کې به تقوا حق تقاته زرا شایبه من باقیده کې برداشت نه معمولی د شرک خالص توحید وي او التوی مستطاعتم ناغا تقوا فی العمل له ناغا بیا سره انسان د وس مطابق پړ دی ازه کوي نو دلته ودا فی الاعتقاد حق تقاتی څنګه چې حق دی د الله د یریدو ولا تموتن او تاسو له مرګ ناراضی الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو ټول موحدین یې سراج المنیر شیب شیربینی معنی کړی دا موحدین وي نو دا ولا خبره چې د جماعت ارکان به ټول د یوې عقیده او د یوې فکر خلک ځکه که په جماعت کې ارکان د مختلفو عقیدو شونو بیا عقیدوي او فکری هماهنګی نه دراغله نو دنه جماعت کې بسې انتشاری که عقیده نه نه عقیده انتشار وای او که فکر یو نه نو فکری انتشار وای نو جماعت بخپل منس کې د کشمکش شکار شي نو د به دعوت او اقامت ته سوزګار شي دا غټه مسله ځکه عقیده او د فکر هماهنګي او یووالی ضروری دی ښا دا یو خبره دویم واتسمو بحبل الله جميعا نو دا اوله خبره د عقیده او د فکر یوواله او هماهنګي ارکانو کې مخکې مذهبي هماهنګو والا سکه نور سره هماهنګي کې لکه خپل سره هماهنګي پکار اتقوا الله حق تقاتی زموږ خپل سره هماهنګي نشته نور سره ویو کې حق تقاتی خپل سره هماهنګي د عقیده او د فکر وی حبل الله کتاب الله هو حبل الله کتاب الله هو حبل الله دا الله کتاب هغه چې ده نو هغه حبل الله ده قران ذکر کو خو سنت وسره غره مراد ده ښا هغه د دې تشریم ده او دا اصل ماخذ ده حبل الله واعتصموا بحبل الله منګولې ولګوئ د الله په کتاب باندې ټول ولا تفرقو او د دې نه تفرق مه اختیاروئ دې نه تس نس کېږئ مه تفرق تشتت اختلاف د دې نه مه جدا کېږئ وګوره دینه معلومه شو دا تفرق او فرقواریت پس راځي ها چې کتاب او سنت پرې خوستېش نن سبا دا حکمرانان دا حکومتونه دا وای دا مولیانو کې فرقه واریت ته دا فرقه واریت د ختم کی ومو وای فرقه واریت پس ختمي کتاب او سنت تبراتک خلق لګیا د کتاب سنت پرېخه ده نو خپل فقه فرقه واریت فرقه واریت پس ختميږي واتسمو وحبل الله جميع ولا تفرق په دې تفرق ختمي کتاب او سنت ته دی راشي ولا تفرقو خو دلته تفرق نه غوره مراد دا اختلاف فرعی نه دی مراد چې ولا تفرقو دیو جن بازه لکه کله غیر مقلدین کله مسلمین وي وګوره کنه واتسمو بحبل الله جميعا لا تفرقوا دا فقه چې ده دا تفرق او تشتت ته په امت کې دې څه پیدا کو تفرق او قران غوسوي لا تفرقوا نماسوي اختلاف فروعی نه دی مراد اصولی ته مراد ده او دا خبره تفسیر کړی دا قرطبی او ای وليس فيه زي زر زر زکه مې بما تعدی دا وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع ليس فيه دليل على اختلاف على الاختلاف في الفروع د فروع په اختلاف کې بده کې دلیل نه چې ولا تفرقو ولی فإن ذلك ليس اختلافا دې تاړو اختلاف ویل کیږي نه اصلي اختلاف نه دی ځکه اذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف اختلاف څه ته وایي چې ائتلاف وسره متعذر شي ائتلاف سو الف بین قلوبکم تالیف قلب ختم شي هغه اختلافي چې تالیف قلب برقراری او کم اختلاف ته نو دای ته اختلاف رائے وای دا موزر نی پنشوه ولی اختلاف مکوه تفرق نو اختلاف کم اختلاف منه ده چې هغه ائتلاف کی سی داغه د پاره سی هغه متعذر شي په دای لار کې رکاوټ بیا په دی وای وی ګور نه وی واما حکم مسائل الاجتهاد مسائل اجتهاد فری مسائل چی دی نو فإن الاختلاف بها سبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع په دې اختلاف سره خو څه فائدہ ده د شریعت احکام مسائل روزي دقیق مسائل بار روزي او سره د دې وما زالت الصحابه مختلفون فی الاحکام الحوادث صحابه کې ټول عمر احکام حوادث کې څو نوې مسلو کې اختلاف او خو بیا هم وهم مع ذالک متالفون بیا مې ور سر سو تالیف قلبو نو دا فری نه یاد ان که فری اختلاف کې تالیف قلب ختمیږي او تشتت پیدا کیږي نو دا بیا فرعیم لعنت شو پوه شو په خبره ابا تشتت ته نو بس امام شافعی امام مالک امام احمد امام ابو حنیفه منس کې اختلاف ده نو دا فری اختلاف ته اختلاف رائے ده خدا مطلب نه چې اوس د شافعی د حنفی او حنفی د شافعی او مالکی د حنبلی سره تشتت پیدا کی او د پسې مونږ نه کی او د پسې مونږ نه کیږي نو دغه بیا فریم لعنت شي او چې کله دا نه نو بیا خو اختلاف سره فرعي ادا نه مراد تفرق نه مراد دلته اصولي اختلاف دی چې کتاب او سنت باندې اعتصام نه کوي اپری دی ولا تفرق او واسکرو یاد کې نعمت الله نعمت د الله علیکم چې پتا سي کړي دي قران لاري غلې اس کنتم ادا کړ چې تاسو دشمنان وای د اسلام نه مخکې جاهلیت کې د یو بل وینې څکلو ته تیار نو فالف بین قلوبکم الله محبت الفت پیدا ک واچو بنز د زړونو تاسو کې زړونو کې د محبت واچو ګوره الف بین قلوبکم اشاره قران عجیب کتاب اشاره عجیبی او چې دا سړی سر وختي کنه او په دې صرف رمضان کې دا یو صورت وینو خون بکې اوس ټول نه ګران شي کنه اما زړه شوقي چې بس سړی خپ دمه پکې دا غټ صورتونه چرته او بقره پکې وای بل کال پکې سوره ال عمران وای دا ارس پکې وای هو طالبان وی طالبان بیا وی قران نه ویری کیږي پورا خدا بهر حال خبره مې دې پوره قران عجیب کتاب دی فعل بین قلوبکم اشاره دې تشوا چې محبت اصل محبت د زړه محبت ده او دا د اسلام او مغرب منځ کې فرق دی څه دای محبت دای اخلاق صرف ظاهری دي ظاهری په مخ باندې خندا زړه کې دشمنی نه نه محبت دی ظاهری را شتر شته نه وای چې زړه کې راشي الله په بینه قلوبکم فاصبحتم اوس د دې قران د اعتصام بالکتاب فائدې وګوره یو دنیاوی فائدہ شوا ادا چې اس کنتم عادان فالف بین قلوبکم فاصبحتم نو پس وګرځید تاسو به نعمتي د الله په دې نعمت اخوانا رونه رونه رونه رونه ش صحابه کرام اول مخاطب دي د دې کنه اعتصام بالکتاب اول چا کړی دی صحابه کرامو کړی دی کنه قران او دې نازل شوی ای چې کله رالل دشمنه په دوستانه رورورې بدل شوه نوس چې سونه تاریخ کې د صحابه کرامو منس کې د دشمنو تذکری دي هغه تاریخ په دیوالو له قران سوې فازبحتم مون وایو معاویه او علی خپل منس کې رونه رونه کچا د دې د دشمنو خبره کولې دا دروغ دي قران دا قران غلط نشي کېده تاریخ غلط ا اختلاف رائے بئی خو تشتت نو تفرق د زړه محبت ها او برقرار هغه اختلاف رائے وا خدا سينه چې بل پسې توري راوالي او د یو بل خلاف کنزل او بدره دا ټول تاریخي درو وکنتم علی شفا حفرتن نو دا دنیاوی فائدہ وا اخروی فائدہ دا قران د اعتصام او وی تاسو علی شفا حفرت من النار پغاړه د کند د اور په غاړه د ډوغل د اور تاسو مرګ او جهنم ته تلسمو فانقذکم پس خلاص کړي تاسو من هدا دی اورنا د اخروی فائدہ د قران دو فائدې یو فائدې دنیاوی معاشرتی چې په دې ور ولی او قوت راځي او دویم اخروی د جهنم نه پسړې بچ کیږي نو نور څه غواړي دنه غټه خبره شته دنیا هم په سم شو او آخرت هم په سم شو دا پس کیږي دا په قران نو چې څومره هم امت قران پرې خو کیسه کہانیان یو نور لار قران سره تعلق نشته او که کم ځای کې داوا چې قران بیان شو او دنیا کې معاشره کې دا خلکو منځ کې مینه محبت ورولي پیدا نشوا نو بیا پزان نظر چول غواړي کمه چا کې ده مونږ کې دی بیا یا مونږ هغه څه اورېدل نه یا بیانون کې چې څنګه بیانولو حق هغه څه بیان کړي نه دی ګینه قران بخبل سر خي نقصان به د قران ني نقصان به زمونږي کذالکم دارنګ یبین الله واضح کوي بیانې الله لکم تاسو آیاته خپل دلائل آیاتونه لال قوانین انتظامی لعلکم دې لپاره تهتدون چې تاسو په هدایت کلک شئ د کلکوالی لپاره اوس ولته کوم من کوم تو یدون ال الخير درېمه قاعده یو دا د جماعت د ارکانو عقیده فکر به یوي منشور قانون به کتاب الله نو درېم هر رکن ما فعالی او داعی بوي د قران او سنت تا دای بل بسی دعوت والا صفتی نو دا مونږ پرې خیره کنه اسی وایو دعوت صفت او کشتنو هغه بیا غیر منظم ده نو دعوت ځکه د دې دعوت مثال په جماعت کې څنګه دا ریډ کی هډی دا ریډ کی هډی بیجنې دا ملا تیر ده کله چې د سړی ملا تیر مات شي اکسیډن وغیرہ کې نو په کټ پروتي نه رغيږي او نمري دعوت په کم جماعت کې نو او درې نو بس د د مثال بیا دا مرد بیمار دی پکټ پروت ترقی باندې کوي دا وتی کارو درې دعوت بنیادی شی ریټ کی هډی او دا انفاق سی مال لګول دې مثال د خپو دی سړی په خپو ګرځي چې انفاق نو د جماعت حرکت به ودرېږي نو بهر حال دا دعوت بنیادی شي ولتکم منکم شیدی یو ډله منکم ساسن امتون یو ډله یو جماعت یدون ال الخير دلته دا من تبیزیه راوړی دی دا ولی وجدادا وای مراد د دینه په هان عالمان خلق دی کنه زکه زکا زکا چې دعوت ارسړې نو کولی شي نه پیپوي نو زکه مینه طبيعه چا ویلی نه مینه بیانیه ده بس دا ذمہ داری دا امت هر فرد دا بیانیه کا خو بیا بسی دا عالم دا عالم د لیول او دا امید امید لیول امی کو نور دعوت نشي کولای دا خو ویل شي کنه لکه د قران درس راځي دا خو کولی شي کنه تبلیغیان غونته غش خو کولی شي کنه مانزل راځي دغه دیو کې عالم به وته سکی بیانو کې چې قران ترایش نو دا دعوت ده خو زمو مرګري کله په دعوت نه پويږي ناغا د دعوت په ځای خلکو سره باز شروع کړي لکه باس مکوا ریوار مولوی سه به تبیا تفصیل کوي قران ته چرایش نو وی دي پتاو سکے یو جماعت اوډل یدون چرابلی خلق ال الخير خیر تا دین او قران او سنت تا خیر ستوي روح المانی او ابن کثیر وای چې الخير حدیث راوړی الخير اتباع القرآن والسنتي اتباع القرآن والسنتي د قرآن اتباع زما د سنت اتباع دقه ته خیر ویل کی نو پتا سو کې د وړل یدون ال الخير چې راولي خلق ال الخير قرآن ته و یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر د تفصیل شو خیر ته راو بل قران ته کنه او چې قران تراشیا کې به تسخه وی و یامرون بالمعروف حکم بکې خلکو ته په معروف ینهون عن المنکر منه کوي به خلک د منکر نه قران کې بدات وکاري معروفات به تخیدا کوه منکرات نه به منه کوي معروف او منکر څه ته وایي معروف مدارک وای تفسیر مدارک والا المعروف ما وافق الكتاب والسنه والمنکر ما خالفهما بس اسانه خبره دا دا معروف سره ما وافق الكتاب او سنت کتاب او سنت موافق خبره ته معروف نو د قران سنت مطابق خبره به خلکو ته خي او منکر و ما خالفهما چې د دې خلافي بس منکر دی شرکیات بدعت وغیرہ ټول دارنګ ابو العالیه وای ابو العالیه ابن جوزی قول نقل کړی دی ابو العالیه خو پیژنې کنه علوم القرآن کې ویل تابعیو هغه ابو العالیه وی المعروف التوحید المنکر الشرک ابن جوزی زادل مسیر کې دا معنی کړی نو حکم به کوي خلکو ته بالمعروف په توحید او سنت وینهون او منې کوي به خلک ان المنکر د شر بدعت نه حکم به کوي خلکو ته دا بالمعروف دا کتاب او سنت منې کوي به خلک د خلاف د کتاب او سنت ولای کدا کسان مول مفلیونو دي دي کامیاب کم جماعت او کم ډله کامیاب ده چې دعوت پکې وي امر بالمعروف نه منکر ورکی کار نه کوي دعوت نه کوي فعال کارکن نه دی اسی بس معاهدم او اسی وی تنظیم کې نور هغه د تنظیم مقصدی کار نه کوي دعوت نه کوي نو ولا تکونو مکیږي کل لذین پشاندا کسانو تفرقو چې د الله د کتاب نو دین نه تسنس شوی دی وختلفو اختلاف کړي دی په خپل کورنۍ کې دا سم کېږي خپل منځ کې اختلافات شروع کې او تفرق چې په وړو وړو خبرو باندې خره اصل مقصد پاتې شي من بعد ما جاءهم البينات پس هغه نه چراغلی دوی ته واضح دلایل دلایل رالل واضح پوي شوي په مسله پوي شي په دین پوي شوي او بیا هم لګي په خپل ذاتی مفاد باندې افتراق او تفرق او تشتت شروع کړي لکه يهود او نصارا دا خلک د مفادو د پاره اختلاف انتشار اولائک دا کسان لهم دی لپاره عذاب عذاب دی عظیم ډیر لوی چې دا تفرق تشتت کوي افتراق کوي په مسلمانانو په اجتماعیت او جماعت او اعتصام بالکتاب نه کوي یوم تبیض وجوه تسود وجوه د تخفیف اخروی دا دغه متفرقینو حال بیانې د قیامت پورز او دارنګ دغه دایانو عدم دای دا دعوت کوي دا غبه حال سي قیامت کې او چې نه کوي هغه یوم په دغه ورځ قیامت با تبیز وجوه سپین بشي بازي مخونه او تسود وجوه تور وي بازي مخونه د چا مخونه تور اغا تفرق کړي دي ناغه مخ به تکتورې مختورن وي ولی امت کې افتراق راوستي قیامت کې ویده مخ تورنی او چا چې اتفاق راوسته او اعتصام بل کتاب کړي نو هغه به مختک سپین زریږي او یا دا چې یوم تبیض وجوه دا د چا چې هغه یدون ال الخير دعوت ال الخير کړي دي نو مخ به زریږي او چې دعوت ال الخير نه کړي امر بالمعروف نهي منکر نو تسود وجوه او دارنګ چا معنا کړي د تفسیر قرطبي چه د دې نه مراد څه دی وی تبيض وجوه اهل السنه اهل سنت مخونه به تک سپینی او وتسود وجوه اهل البدع د بدعتانو مخونه به توري دا مختورین نو دغه اهل سنت سپین مخونه زلیږي اهل بدعت با تک تور مخونه نیولي فهم الذين بسا کسان اسودت وجوههم چې تور شوی وي مخونه نو فیقال لهم دا وسر مقدر وباس دی ته ویل شي کفرتم آیا تاسو کافر شوه بعد ایمانکم پس د ایمان وروړلو نه اولم ایمان اومنو بیا کافر شوه نو عقیده یادې یا د عمل کفر مراد ده د عدم دعوت او عمل اکفرتم آیا تاسو د عمل کفر کړو دعوت هم نو کړي بعد ایمانکم پس د ایمان وروړلو نه مثلا مومن له بیا مل دعوت نکو فذوقوا سکه العذاب عذاب بما ذی وجه کنتم تکفرون چې تاسو انکار کاو واما الذين بيزت بشارت آ کسان چې سپین شوی مخونه ففي رحمت الله دیو په جنت د الله کې هم دی او فیا پدې کې خالدون همیشئ تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دوس بیا نقطه دا صداقت رسول او یا دا دا چې مخکې د جماعت او د دعوت خبره وکړه جماعت وای په دې اصول او پای کې به دعوت ال خیر یا امرون بالمعروف یا نهون عن المنکر نو دا به د کمی مسلې د پاره دا جماعت اسنه جماعت دی جوړ کړي د دنیا مفادو د پاره نه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض د دې مسلې د پاره توحید او الای کلمت الله د دې لپاره چې په توحید فی الوهیت خلق پوي شي د دې لپاره چې توحید حاکمیت قائم شي دا الای کلمت الله توحید مسلې د لپاره ان دا جماعت او دعوت بل هاذ المسله ولله ما فی السماوات ما فی الارض خاص په اختیار د الله کې غری چې بر اسمانو لاندې زموږ کړي ویل الله ترجو الامور الله ته واپس کېدل ټولو کارونو دی حساب به سره کوي کنتم خیر امه اخرجت للناس دا ځان لا قاعده نه ده بلکې دا غدرې می قاعده تفصیل ده خو مغه کنتم خیر امه دلته اصل د دغه دایانو د انعام تذکره کوي چې کله دعوت کو نو دغه دایانو ته سملو شو نو دا ترغیب او تنویر په غدرې می قاعده او د دایانو انعام بیانې وی کنتم خیر امه بزا خیر امت شو کنه د انعام شو کله دعوت کې نو ته بسې خیر امتن خیر امت امت لګیا دی د دعوت کار د امر بالمعروف نهي منکر کار کوي نو د امت خیر دی او که یو فرد کوي نو دا فرد خیر دی نو کنتم خیر امتن کنتم خیر امتن کنتم وې تاسو نه دا دلته کانه د استمرار د پاره دی ښا کنتم خیر امتن تاسو د امیشنه بهتر امتی دا ولې روزنه بهتر امت یې ولی وی اخرجت للناس وجد خیریت وجه صدا ولی بهتر امتی ہے وی وجه دار چه اخرجت للناس تاسو پیدا کړی شوی للناس د خلکو د فائدې لپاره ستاسو وجود دې لپاره دی چې تاسو به خلکو له فائدہ ورکوي او د خلکو په فائدو کې د ټول نه غټه فائدہ صدا قران تراو بالا عقیده توحید سنت و توخه دا غټه فائدہ ده وجه دا ده خو خرجت للناس یعنی پیدا کړی شی د خلکو لپاره د خلکو د فائدې لپاره تامرون بالمعروف او کار وم دی چې حکم وکوي خلکو ته بالمعروف د نه کوي وتنهون عن المنکر منی کوي و خلک د منکر نه وتومنون بالله او په خپل بم کلکی په ایمان بالله باندې وتومنون بالله او کلک ایمان بلره په الله دای و په خپل اول په ایمان کلکی ځکه چې د خپل په ایمان خلک نه خلک به ایمان ته سره وایي په توحید بخپل کلکی دینه دا معلومه شوا چې د دای دعوت ال کامیابیږي چې اول د د په د خپل مشن خپل یقین مضبوطی د د په خپل یقین نشته یره جی چې دا ز په کېما او دا زر اوانم چې موږ په حق وو کنه بس دا کار نکی د داعی اوله خبره څه ده ها په خپل میشن عقیده خپل اول کله کېدل نو چې کله د کلکو او د د په د خپل میشن او کار شرع صدر وا نو د بیا ډاډه لګي او چې کله په خپل شرع صدر ني نو دا سه نازړه به خلکو له دعوت ورک نو دا بنیادی خبره تو مينونه بالله ولو امن اهل الكتاب که چرته ایمان راوړی وای اهل الکتاب دی ټولو دی نور مولیانو نه لکان خیر اللهم دا بغور و دوی دا پارا تاسو نمخ کی مولیان سوکو یهود نصارا ای دا کارو نک دغه خیر امتن زکنو شو چه اغا خلق له فیده رسانیو نک امر بالمعروف نهی منکر کار پرېو کچری دی کړه وی دی لبم خوا نو هغه مليان چې کم دعوت نه کوي توحید سنت نه بیانې الله یې دا فائدہ وخو کدا کار کړي چې وینک به خیر پاتې شي منهم المؤمنون واکثرهم فاسقون بعضی په دې کې مؤمنان دي او اکثر فاسقان مليانو کې لګ پکې ایمان راوړو د شمیر سو کسان اکثریت مليان مخالف يهود اوس هم دا سره منهم المؤمنون حق پرس لګیو باطل پرس نه دنیا ډکل اکثر الفاسقون فاسقان مولیان اېدا مولیان کله وای کنه امیان وتا چې ګونو کې فاسق شوي او تراشه مولی سه په قران کې من فاسق مولام لیدلې دی یوازې امینه دی ها واکثرهم فاسق مولا سوګ دی دغه کار دی کنه چې امر بالمعروف نهي المنکر نه کوي قران نه بیانې توحید سنت نه بیانې د قانون مسله نه بیانې دا شو کنه دا سره فاسق مولا دی اکثر هم فاسقون خا لن یزرکم الا ازا نو سوال پیدا شو چې هر کله اکثر فاسقان دي د حق لار کې رکاوټ ده دا خو دې مون کار ته پری نه دي وای مې یریګا لن یزروکم الا ز صرف د خله باوسیر ډیر دي غل بخوري اسبا غاپی نور څه نشي کولای وای هیڅ نشي کولای خپل کار کا لن یزروکم الا ازا د خله بدر دی وای ها دلته نو څه تقابل پیش کړي دا اهل حق او دا اهل باطل ځکه د حق جماعت او خو نو د حق جماعت مقابله کې به د باطل جماعتي ما وختي وې فرقان کې مونږ صحیح قرآن دا انداز چې حق خي نو د باطل شعور ور کوي دا دا حق جماعتو باطل جماعت مو پیژنه نخیو پیژنه شعور ور کوي چې وې پیژنه اسینا باطل پر سبا را پاسیو هغه تحریک او تنظیم شروع کړي هغه وی مونږم چې د دین کار کوو ته ته متاثر نشینو باطل پرس شعور وک نو د باطل پرستو تذکرہ نو د حق پرستو باطل پرستو دلته دی ځای کې د اغوی دغه پیش کړي تقابل تقابل داوي لن یزروکم الا اذا او د دوی سنخه خي اول د باطل پرستو خي بیا په مقابل کې حق پرستو خي باطل پرس جماعت دای د ارکان او افراد او نخه وګوره لینظروکم دی تکلیف نقصان نشي رسول تاسو ته الا اذا مگر بدر د دخله اذا تنگول اسی بری تنگي بدر دی بوي دا نه مني هغه نه مني نو یو صفت سره بد بد راځي دویم ویو قاتلوکم که جنگ کوي تاسو سره یولوکم الادبار او بغرځي شاګانې دویم دا دا چې مقابله لبرازي خو ناکام وي او دریم ثم لا ينصرون بیا به دې سره امداد هم نکېږي د الله تعاون به سره ني او سلورم ته ګور الله تعاون به سرنی دا نخش ضربت علیهم الذلتو لګول شوی دی په دی باندې ذلت اينما سقبو چرتم چې مندلیش والي شوی دی په دی باندې ذلت چرتم چې مندلیشي ذلت سو بقر کې ویلو کنه فقر النفس اروا به وږي وږي اروا والا الا بحبل من الله د دې ذلت نه بچي الا مگر بچ وي اغه خلق دې ذلت نه چې بحبل من الله په رسۍ د الله یو حبل من الناس او په رسۍ د خلکو وي رسۍ د الله سوا مخکې ونی واعتصمو بحبل الله قرآن سنت او حبل من الناس دا جماعت چې کوم د حق پرستو بیان شي قرآن سنت او د حق پرستو جماعت سره د حق پرستو ډلې سره شي الا به بچ او قرآن وی ضربت علیهم الذلہ فقر النفس او د بدعت هغه ذلت ته نو دیو جن محدثین وای کنا وی ذل البدعه علی اکتافهم د بدعت غ نحوست به په دی وګو ښکاری په دی مخ به ښکاری وین حمل جد بهم البغلات او تقطعت بهم البرازین اگر که قیمتي لباس یې چولی د قیمتي اسونو په سورلو باندې سواری خو بدعتي بیا بدعتي ده کلام ګوزرو کې ګرځي نو بدعتي بیا ما بدعتي ده ځکه ذله ذلت الله د بدعت غي یعنی دی به وزیر بشي مسیر بشي خود اسخات نه د شومې نه صابون نه مخلاص نشي شو کنه ذلت ته راک فقر النفس زه به مغناز یو غټ سړی دی نه نومې نالم اوس وفات شوی دی او ډېر لوی مقابله کړې وې د توحید سنت د شیخ القرآن او بیا وروسته ناغه باره کې مرګرو نه موریدلیو او وی هغه په دې بوډاوالی کې په دې بوډا حالت کې اومم ختمونو لته دا حل شي بیا لوی سړی دی نوم یې دا ډیر لوی سړی و خو په اخر کې څه وو بوډا په کونټه بروانو ختم لا بروانو شومې لبته او د موحدینو مقابله کولې زبر حال نو ضربت عليهم وزه انما سقبوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباو بغضب من الله او وخت شوی دی په غضب د الله و ضربت عليهم المسكنه او مقرر شوی دی په دی باندې مسکنت مسکنت سو اظهار سوء الحال ځان بم داسې خې چې بس بیګا مم نه وخړلې چې خلک وروړي داسې کوي ذالک دا ولی بینو د دی وجه کانو یکفرون بیات الله دوی له چال قال حال ورزی کنه ذات د پاره خو دین د پاره دی ذات د پاره قال چال حال پیژنه د تبلیغیان ډېر عجیب خبرې کوي خدای دې دا مشران لوی خلکو کنه لوی مولي بزرګانو علماو دي دا سه ډېر دا سه خې خې قاعده کلیه جوړې کړي نو تبلیغیان وایي چې سوال باندې کو خبرې کوي کنه دا به کم کو دا به ډېر کو کنه نو سوال دا به نه کو نو یو پکې سي سوال به نه کوو نه بیا تفصیل به دې بزرګانو کو چې دا سوال سو قسمه قال چال حال قال سی راکا ها چال سی چال لرزي نه دې مليان له خبر دي بدعت مثلا د سره دا پین دې تلکه شهزاد راکا دا الکه دا دې چرته غشته ډیر خکول نه دی دا زما ډیر خوښ شو د مولوی صاحب ستا شو دا سي چال او بل سي حال حال دا سي ځان جوړ کی زړې کپڑے چې خلک را باندې ترسو کی چرای کی نه نه حال نه چال نه قال نه دا سي مس کنه صحیح اظهار رسول حال ذالک دا بینهم د دی وجه کانو دی یکفرون بیات الله انکار کو د الله د آیاتونو نه و یقتلون الانبیاء وجل پیغمبران بغیر حق پنا حق به جرم ذالک دا بما دی وجه سو چې دینا فرمانو وکانو دی یا تدون د حد نتیری دن کې بدعتیانمو نو دی وجه نه لیسو سوا الکه د مولیانو بدیم وره دا اسنه چې سو کمی ناشتي یا سیکولر لیبرل سړی ناشتي او دا ټول مولیان یو شان غلط دی وی لیسو سوا ټول یو شان نه دی پښتانه وی د لاس ګوته یو شان نی برابر نی راشه نیکان علما حق پرستو خم تقابل داغه حق پرستو د جماعت د ارکانو صفاتو ګوره دا خو د باطل پرستو د جماعت د ارکانو سو او د مولیانو صفاتو نه خوي دا د حق پرستو من اهل الكتاب بعضی د مولیانو نه حق پرستونه امتون یو ډله د قائمتون چې ولاړه د په حق یتلون کتاب الله لولی د الله یاتونه نه لیل پاوقاتو د شپې کې وهم یسجدون او دی د الله سجده کوون کی تابعداري منځګزاري یومنون بالله ایمان دې په الله او یوم الاخر پر ورځ اخرت و یامرون بالمعروف حکم کوي خلکو ته په توحید او سنت و ینهون عن المنکر منی کوي خلق دا منکر شر بدعت نو ساریونه فل خیرات کوشش کوي د نیکو په کارونو کې ولای کدا کسان من الصالحین د کاملو نیکانو نه دي اوس ګوره یو امتون امتون مختلف معنی مفسرین کوي هو یو خدا د چې امتون جماعتون جماعتون دا یو ډله ده وګوره یو دا صفت شو چې غوري حق پرس عالم هغه انفرادي کار نه کوي هغه امتونی اجتماعي کار کوي کار اجتماعي دویم قائمتون اے قائمتون علی الحق په حق باندې کلک ولاړ حق پرست او دویم یتلون آیات الله یانا الليل دا الله کتاب لولي ویه انا الليل ویلې دا بل په غره مرا او سر قیاس ده دا سره یتلون علی آیات الله انا الليل و الا النهار ولی د شپې تهجد کوي دروازه درس کوي دا مطلب شو کنه دا دی بل نه بل وهم یسجدون دی د الله تابعدار می یا منزګزاری بل یؤمنون بالله پینزم په توحید ایمان ول یوم الاخر په اخرت ایمان او وم یامرون بالمعروف اتم ینهون عن المنکر او نه هم یسارون فی الخيرات هر د نیکه کار کې کوشش کوي سبقت د یو بل نه یسارون څه مطلب په دوی کې د نیکه کار کې مقابله ده دورګه د د یو کس پیدا کا دعوت ورګه زه دو پیدا کا د روپې د الله بنو ورګه زه دو لګوم د دومره کارو کدن ډیرو کم دا سبقت د نیکو په کار نن سبا زموږ سبقت پس کې دنیا کې نیکو کې پاتش صاحب کرامو کې دغه سبقت شیار یو وی زبنن ډیر مال راوړم نو بکر صدیق ټول راوړ عمر زلان هونیم راوړ دغه کې یعنی د دین په کار کې او بلنا مسابقه وا اولائک دا کسان من الصالحین د نیکانو نم دی نو پد کې بسی صالحیت وی نیک مولاخه بد عمل به عمل مولانا نو دا لس صفات دا دا حق پرس جماعت د ارکان او د علماء صفات وما يفعلوا من خير فلن يكفروه دا سلوره مقاعده د جماعت چه د جماعت ارکان به منفقین یی مال به لګی او په دی جماعت کې به د مال لګولو د فن طریقه یی او بیت المال به ځکه چه د دعوت کار د اقامت کار دا بغیر د مال نه نکی دا خو چې مال لګي جماعت به جوړ شي مدرسه به جوړ شي کتاب به چاپ شي دارنګ مال لګي طالب براغلی قران به وای دین به عزت کینو اب مخ کې کارو کی نو پیسې نه بغیر نه کی نو د دعوت او اقامت د پاره مال لګول ضروری دي نو ځکه مال راوړو وما يفعلوا هغه چې دوی خرج کوي من خیر سمال مال خرج کوي مال نو فلن یکفروا هرگز با د دې بے قدریونه شي الله به اجر ورکړي ته لګوا د وس مطابق چې کله په دې بهترین کار او میشن ستا مال لګید الله وی بے قدری نکوم معنا ده فلن یکفروه یکفروه ای فلن یحرموه فلن یحرموه دیبا د اجر نه محروم نش یا بل معنا ای فلن ينقصو ثوابه د دې د انفاق ثواب نه به کمونه شي په دې انفاق کې به کمې نه راځي اجر کې والله والا علیمون پر بالمتقین په داسې متقیانو کم متقی دلته چاته وي چې دا مال لګی د الله په دین په توحید سنت قران ان الذين كفروا نو سوال پیدا شو چې مال خو کافرم لګی کنه نو داغه شوبه اشکال جواب هم کوي او ور سره زجر ده بخلاو ته او تخویب مشرکین ته چې د دې مال قبول نه ده د طرف د تضاد وای ها دي ته وی اولګوي خو کافر لګي هغه نه قبلي تاسو هغه قبلي او اشاره دیتم وګوره وی کافر لګي سره د دې چې داغه نه قبليږي او ته مؤمن موحد استغ قبليږي او ته نه لګي سرمي وې کنه سکي دای سرمایدار لګیا دي ټوله ټوله سرمایا د ځان نه بعد سکی مشن لوقف کی الګیا ده د باطل لپاره او ما د مسلمان د سرمایدار او حال دا دی چې هغه روز ترزه ها پښتانه متل کې وی چرګ چې غټیږي نو نه بس نو دا فرق چې هغه سرمایدار ما بل ګټس وصیت کړی دی چې زمانه بعد ټول مال بسله لګي مشن له او زمونږ غ سیکولر شي موږ چې څونه دلته د ملک خلک مالداری یا امر سیکولر کی جماعتم بریدی منظم بریدی دینم بریدی سیکولر شي لیبرل شي دا عجیب خبره نو الله وی اولګه ودا هغه نه قبليږي هغه بیا هم لګي ان الذين يقننا کسان کفرو چې انکار کړي د انفاق نه انفاق نه مې لن تغنی عنهم اموالهم فائدہ به ورنکي دوی ته د دې مالونه ولا اولادهم نه اولاد من الله شیء د الله د عذاب نه اس مال وسرشته ولګي نه یا دا معنا او یا کفرو توحید نه دی منله نو کمال لګي الله ته قبول نه دی اولایک دا کسان اصحاب النار ور والدی هم فیها خالدون یو دی کې همیشئ مثل ما ينفقون فیها هذه الحیات الدنیا مثال وګوره د مشرک د مال لګولو مثال ولی وی دې کې اخلاص او ایمان نشته کنه مثل ما ينفقون مثال او صفت دا غمال چې دوی خرج کوي په حاصل حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې څه مطلب په دې ژوند دنیا کې یعنی د ځان د پاره د ریا د پاره خودنې د پاره وی کما سلی ریحن په شان د غباد او هوا د فیا چې په دې کې سرن سری سر سر د ازدادونه دی ښا دا سر کله ویل کیږي ابن عباس قول له سخت غلیتا ویل کیږي او یخنه تا په دې سخت یخنه کې چنه کیږي کنه بوټي سکی خرابای دا نوې بوټي خرابيږي نو زمیدار به بیا پلاستیک واچ دغه چنه تم وای او سر کله ویل کیږي ګرمه ته ګرم سیله اردو کې چې ورته لو وی لو غونته دی جون جولای کې ګرمه هوا نو دم بوټي سوځي نو بهر حال کوم مانم چې پدې کې سي سرن چنوي یا فی سرن پدې کې ګرم بادي اصابت هر څه قومن ورسیږي فصل له قوم ته ظلم انفسهم چې ظلم کړي په خپل ځان نو فاهلکت هو افصل ولا هلاک او تباکی بس بډاګ میدان پات دوی کې ایمان نشته اخلاص نشته هغه مال لاړ راغې نه فائدہ نه ملاوي وما ظلمهم الله ظلم نه کړي په دی باندې الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانون باندې ظلم کړو چې اخلاص پکې نو ایمان نو یا ای الذین امنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم پنځم اخیری قاعده هغه دا دا قاعده ده بقا د جماعت د پاره او د حفاظت د جماعت د پاره دا قاعده هغه دا ده چې د جماعت ارکان با د جماعت رازداری غیر سر بر رازداری نه کوي کم چې دراز خبري ځکه دیتا جماعت ته نقصان رسي غیر رازدار نو رازداری به ساته غیر رازداری بنی او په دې باندې دا سو واقعات اوریدلی کنه پنځپیر کې موریدلی د چا شاه اسماعیل والا کی سیاد ده بس کافی ده اشا نزول کافی ده ها بس هغه پکې یاد کړي ٹھیک ده نو دای چې غیر رازداری او څوک ناستو ته پتا ده مولوی صاحب کوم مولوی صاحب نو می والم نو بیا به خپشه هغه مولوی صاحب خو مو وای زمړه بزرگ سړیو کې دی شي چې جاسوسي نه کوله جاسوس وته نه وایو ځا ایجنټ بنوایو خو کې دی شي خپل بزرګي په خوله مریدانو ته مجلس کې ناستو کم خان جزان سره اوسه او شیخ اسماعیل وته وی چې سیب دا سړی دا ډیر لوی بزرګ دی به شک بزرګ دی خو لکه د شورا رکن نه دی خو بهر حال کې نو نه یې منسوبه جوړ کړ دا ټک ده دی قله او ډیر عجیب تاریخي واقعه دا وی ګوره بیا چرتا ابو الحسن ندی کتاب کې وګوره هغه پوره تفصیل کړي نالتا آی تلیو پړی برابر کړیو اندر پایه برابر کړي وي دی سین طرف نه پدې هغه باندې ورختل تلې باندې تاسو کتلې دا ټکسین کنه دې طرف نه راشي کنه اوس موټر وې باندې خلک زی خلک نه ني هغه ځړه لار چیزینو ښکاری دې طرف ته دا سي زمیدار دوبیان وغیرہ خلکو کمزوري اے تیار کړیو نو دا ټول سامان یې وی کر پټه خو حالت خو مولوی صاحب نه سپیر صاحب نه چې دا خبره وره دي چې منسوبه جوړه ده نو چې لاړ مریدانو ته وي فزانه وجه دراوس ما ته الهام شو چې قله وفتکی کار دی لوک پای بزرګي په خوله اخو جاسوس نه سي دي پیرانو مليانو په مجلسونو کې کنه نه چې ناز ایو ته اطلاع ورسو دا چل له ها په دا غریبانان چې ورتل یو ته سم پتاک کیو او چې څنګه دې کشتو ته وختل کنه شروع په وکړه ټول غریبانان په دې سین کې شهیدان هغه چې ناکام شي نو دا شي غیر راز ده ذکر کلمه مبسوط زمو مرګرو سوکړه دا قاعده وای تاسو ټول اجلاسونه نن سبا پس کی انلاین اجلاسونه کی قاعده څه شو فیسبوک وته ولګی نه الله بندگانو کته تشهیر کو کنه نو تشهیر د دې د په ځای تصویر والا غ فیسبوک لور کا چې اجلاس هم کو خو اجلاس آنلاین چلے جيبه خبره ده ټیک دا کله کله داسې عامه خبرې مشران باغی پوګی نه جدا خو لیکن هر شورا خلک اردا شي داسې نه چلی نو خدای رازدار نه خلاف شي رازدار بې یا ایو الذین امنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم ای ایمان والو لا تتخذوا منیس بطانه رازدار من دونکم سوا د خپل مرګرونه ولی لا یالونکم خبالا او وی کمه نه کوي ستاسو په حق لا خبالا د فساد او نقصان سرپنه کوي په تاسو باندې د فساد ایت نقصان رسي کراز فاش او ودو ما انتم ودو ما انتم او بل دا, دا رازداری ني شیخ بوي کابل ګرام شه وی به یرا زمونږ د خپلو طالبانو په نسبت زما د عربو د مجاهدین خوخ دي وی اغوی امیر سره ده دام امیر سره ده بلم ده د ته کار والا کړي ده د ته د د کار نه خبري ګدا بل ده بل نه او زمونږ ده ایس نه کوي سکه نه هو هغه وخت کې حالات ډیر سختو کنه اپریشن وي سکه نه وخت دون غټ پرې خېدي فوجي جیکټ یې چولې غټ غټ بوټان یې چولې چې زه خو جوړې اوس محاذ نه رااله مانه کې مازه پستر ګم نه دي نه په زور ځان خي نو دی وجنا غروز کې چې شیخ شي سوکرال وخت لري کې بوټانو واسه واسکټ لري کې ابا وی رازداری او شعر حالات ته بګوره په زور بزان شیخ خبره شیخ القرآن چې سوکشته چې ټوکرې می منو ټوکرې کې کار وکه او چې کله په دې کار کې لاړې نو به شهید بیا غټه خبره خو لیکن دا مطلب نه چې سکوړی مینې دی خراشه شهادت دی شیخ صاحب وي طيب شیخ صاحب هغه وخت کې دا بازي مرګري شي دی وی چې بس شهادت وی دا کام چوری کار نه کړو شهادت اول سو او کنو بیا شهادت او اخره کار نه کې ځان اسی شهید کړي دا خو به کار کینو بیا بزان شهید کې نو دا خبره چې لکه رازداری بنیادی شی ده نو دا به سکړی نه دا تاسو چې سونه طالبان مولیانو دا مسلې پیدا شي کنه دا په دې خلی خراب کړل سکړی نه او بس فیسبوک کې باخته یو موبایلونو کې به دا ویډیو غان ورسه دا زمونږ د فیاض شیخ صاحب نه دی یا نور علما دی بار بار چې کم تللی دي چې څوک سر ملاوي خدای او د طالبان ته چې دی شي نه قلار شه دې کار خراب ک نو څه کړی نه خو اسی لګی نو دا خبره درازدارې نه خلافی دا شعور پیدا کول غواړي یا ای الذین امنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانه من دونکم منی سه رازدار سیوا د خپلونه لا یالونکم خبالا دوی کمه او سرپنه کوي پتا سبانه د فساد ودو غواړي ما انتم چې سمرتا سو په تکلیف او تنگسیا کیه قد بدت البغضاو یقینا ښکاره شوی دی بغض دشمنی من افایم د دوی د خلونه خلونه هم بده رد روتی دي تاسو خلاف وما تخفي صدورهم هغه چې پټ ساتي د دوی سینې اکبر اخلا نور ډېرې خبرې دي ځکه چې سره کم بغض دی قد بینا لكم الایات یقینا موږ بیانو تاسو سره آیات احکام آیاتونه نخې د منافقانو داسي وای بس نخې د منافقت ان کنتم تعقلون کد عقل نه کار له دا ګوره دا د منافقانو نخې تاسو سره نو وای مونږ ایمان راوړی وای دا خلاو کله چې لاړ شي تاسو د اخوانو نو عزو علیکم الانامل چک لګی تاسو د ترقې د وجنه الانامل په ګوتو من الغیظ د غسینا چې تاسو ترقینی نو نور سنی شي کول نه په ګوتو چوک لګی وای وای دا شو کی هغه سپه ګوتو باسي نو دا نخې دی ټوله ها قل ورته پیغمبر موتو بغیظکم مړه شي په خپل غوسه کې وین ان الله بشک الله علیم په دې بذاتی صدور په خاوندانو د سینو ان تم سمسکم حسنتون که چرته ورسیږي تاسو خوشحالي تاسو هم دی خپکی ترقی خوشاله باندې مخبه کی وین دو سیب کن سیاتون که چرته دو رسی مصیبت نو یفرو بیا دی خوشاله پدې ساسو په ترقه خپه دی او په تکلیفم خوشاله دی دین هم شو وین تصویرو که صبر مو کو تتقو تقوا م اختیار کړل زرو کوم قیدو مشایا نقصان به نه رسي تاسو ته د دوی چل اس د لسم قیدو هم تدبیرونه هم کوي تاسو خلاف منسوبه خو شرط دا ده دا دونه موزر نقصانی خلق د دوی رازداری دي سره مساته د دوی تاسو ته دا دا نقصانات دي خو بچ کېږی به تي څنګه یو به راز راز ساته او دویم و ان تصبرو کو صبر مو کو وتتقو او تقوا م اختیار کړه صبر او تقوا دا بنیادی صفات دي نو لا یزرکم کایدو مشیا نقصان نشي رسول تاسو دي 40 ان الله بشک الله بما پاسمانه عملونه چې دوی کوي محیتون احاطه چون کې او غیره اچون کې الله په احاطه او ګیره کې دادی نو الله به سره پوي قول قولي هذا استغفر